د کارېز بازار څخه زموږ اورېدونکو حاجي شېر محمد او استاد جانان لیک رالېږلی دی. دوی وایي وایي که پر بندیانو باندې د جمعې مبارکې او د اختر مبارک لمونځونه فرض دي او که نه. حضراتو! بندیان د خپل سر نه دي. هغه سړی چې مسافر وي یا زنانه ده یا مثلا ګډ وژل او ړوند وي دا کسان د جمعې د لمانځه څخه خلاص دي بندیان په جیلخانه کې هم لمونځ د جمعې نشي کولی ولې د جمعې د لمانځه لپاره شرط اذن عام دی چې عامه اجازه به وي په هغه جامع کې چې هر څوک ورتلای شي نو هلته لمونځ د جمعې سي کېږي او که باچا او سلطان په خپله بنګله کي تنها د جمعې لمونځ کوي او دروازه بنده کړي، عسکر ولاړ دي، نور خلق نه ورپرېږدي، هغه ځای ټول لمونځ باطل دی، د جمعې نه د دوی داسي دي، نه د مثلاً نصفدار د بل چا داسي دي، دغه رنګه بندیان دي، بندیان د جمعې له لمانځه څخه په دغه خاطر چي دوی محبوس دي، نو دوی د جمعې د لمانځه خلاصېږي، خپل د معاشونو مزد به کوي او هغه به هم فرادا فرادا کوي یعنی آزان نه شي کولای د معاشونو مزد په جماعت کې جیلان او دغه بندیان نه شي کولای چې بیا نور منصبدار او عسکر پسې ونه درېږي هغه کسان چې جمعې ته تلای شي هغه هم دا پسې درېږي نو دوی به هم د جمعې لمونځ نه کوي بل به هم نه پسې کوي او د باندې دې هم نه پرېږدي په علت د دې چې بیا فرار کوي دغه ظالمان والسلام